ناقص ناقص دوه قسمه دی یو ناقص واوی دی او بل ناقص دی ناقص ناقص ذکر کې چې لام کلمه کې حرف علت لري کدا حرف علت واو د دې تناقض وایي ورسي او که حرف علت یا ونه دې تناقض یې وي یا به باب اول د فعاله فعلون سره سرعت او معنا د یو بیا دی وای یو دعوت دی یو دعوت دی یو دعوت دی دې څه فرق دی دعوت دعوت او دعوت دعوت ځکه د ملمستیا دعوت لپاره دعوت استعمالي لپاره د ملمستیا دعوت دې څه ویل کیږي چې او څه څه دعوت خپل نصب بیانول دعوت اس اندر نصب او دعوت چې په کثرې د دال سره وي دا استعمالي کې په نصب کې دعوت په زمي د دال سره در حد اندر حد باشد دا په پجړ کې وي اے ګذر کې باشد اے ګذر کا عزت متا او باشد با شرافت او نصب نصب وصدا مو دې ګردان راځي دعایت دعوت او دعاء یو ورپسې دا چې لپاره قاعده ده دعاء الله فصل دعاء وا واقع شخص د الف زائده نه په طرف کې عام را په حق بدل کړل دا پاکو سره بدل کړو دعاء دعاء قانون د دعاء والا قانون د قانون په پرده مطلب او مقصد د قانون دا دی هر هغه واو چې واقع شي په مستدارک زائده نه په طرف کې ارا غوا چې واقع شي مست د الف زائده نه په طرف کې یا په حکم د طرف کې مست د الف زائده نه په طرف کې طرف نه دا مطلب دی چې په اصل ته کلمې کې واقع شي یا په حکم د طرف کې حکم د دې دا مطلب دی چې په حقیقتا په اصل ته کلمې کې نه واقع شي لیکن حکمن په اصل ته کلمې کې واقع شي نو قاعده دا ده چې دا غوا په همدې سره بدلېږي په طرف کې چې واقع شوی رسته طالب دې دغه لکه دعا ون واقع دلته دا واو راغی رسته د الف نه دا دعا او چې الف زائده ده او نو په چا سره بدل کو او عملی سره بدل کو دعا او فقط طرف کې چې واقع شوی دا مطلب دی چې دغه واو نه خپل حرف راغلی بدل تدعوا او حکم سره کې واقع شو او په هغه سره بدل کو معادا او کدی چې دي دا په حکم سره کې دي انجام مطلب چې دا کلمه اصلي دي چې نه بدلي دعا قانون دې دعا اولا هر واوی کې واقع شوه هر هغه واو چې واقع دي څه د الف زائده نه تر طرف فاصله کلمه متوعیه فاصل کې څه ویو وا واقع شو په مقابله د لام کلمې کې او ما قبل ورنه کسره وا دا و په یا سره بدل شو د دوعي باندې چې جوړ شو دوعیه دوعیه قانون د دوعیه والا قانون د قانون حکم د وجودي مطلب او مقصد دا ده هر واوی کې واقع شو د مقابله لام کلمه هر هغه واو چې واقع شي په مقابله د لام کلمې کې وما قبله مكتوبه او مخکې دې نه کثره وي آد واورا بیا بدل کنه د دوبان دغه و په بیا سره بدلږي ورپسې قانون د دعا والا قانون هر یا چې واقع شو تر اخر فعل او فتح غیر ارادي او مقبول مکتوب بشر کثره مقبول شاه او فتح بدل کردن جوازه قانون د دعا ولا قانون د قانون حکم دی جوازي مطلب د قانون دا ده هر یای چې واقع شوی هر هغه یا چې واقع شي در اخر په پاتې کې و فتح غیر ارادي او فتح د دې غیر ارادي غیر ارادي دا معنی چې فتح د عامل وجنا لکه لن يرميتي یا مفتوحه دا مخکې کسره ده او د یا فتح د څه د وجنا راغله دا د وجه ماغلی دا لم يشم د وجه ماغلی دا عامل د وجه نه راغلی وما قبلش مصوب باشه ما قبل د دې مصوب نو جائز ده چې ما قبل په خپه کې سره بدل کی ما قبل په کثره په پخې سره بدل کی او یا پالش سره بدل کی وجوبا دا د لغت له بدلې قرآن دې جوړیږي دې جوړیږي او بل وجه جائز ده ولن يرميكم كذا ګور الله دې اصل یا راغلی د پلان کلمې د پیسې مخکې کې کثره ده اصل د ذکر یا مخکې کثره دا مخکې کثره په یا سره مدد الله دې یا رمایا او بیا یا مصاد مثلا تو فالس سره بدل ولی لن یرمیا چې یا په خله دا د تاوجه نه راغلی عامل چې دی لکه او د قاعده حکم د دې شي علاقه وجوبي مطلب د قاعده دا دی هر واو و یا هر هغه واو او یا چې مفهوم او یا هغه یا هر واو یا چې مفهوم یا مفهوم او دا واقع شي په مقابله د لا کلمې بعد السما وکثره واو راځي چې د کلمې یا راځي چې د کلمې نو قاعده دا ده چې وا حرکت دې دې چې کیږي حذف کیږي پاتې ګوره یا څو دا پاتې کیږي چې ولکه یا څو واو مزمه راځي او دا راځي چې قابلیت دې ځای کې لکه لا څنګه او وروسته د ځان واقع شوی دی لکه زمينه واقع شوی دا واو حرکت حذف مثال دی یا مثلا لکه یارمی ترمی دا پاتې کیږي یارمی او ترمی او ارمی وزي د پاره یو شرط دی شرط دا دی چې دا یا په من د تسری او وو کې یا په من د تسری او د وو کې او وو په ما من د سمع دی یا کې کچر تا یا راغلی په ما من د تسری او وو کې دا کومه صيغه ده یوه ظالم مزه څه کوي ورته وا ځکه اول دا و په یا سره بدل کړ بیا دا یا په تعریف ما قول موجود قال ولا قیدی د وجنه په تا سره بدل کړ عالم سره نو دی وجنه دې ته پاره یو قاعده درته واو په اصل کې په دریم ځای کې یا سره چې د سلورم او پنځم د کې دا و په یا سره بدل کی قاعده د یعیان او تعیان ولا قاعده دا قاعده حکم دی وجودي مطلب د قاعده دا دی چې هر هغه و چې فاصل کې په درېم ځای کې یا سلورم یا پنځم یا شپږم یا وون ځای کرا دا و په یا سره بدل کی یا سره بیا دې شي چې چې لکه ساعت ساعت څه معنا دریم ځای نه وو څلورم ځای ته پنځم ځای ته شپږم ځای ته اصل چې په دریم ځای کې یا ساعت سوا ساعت څه معنا یا ساعت سوا ساعت دا معنا چې دې دې دریم ځای نه ووري وحرکت ما قبل مخالف شو د حرکت ما قبل مخالف یعنی وو ما قبل مجهول لیکن دی وو ما قبل مقصود یا مقصود پسواو یا دریا کلمه با همامه ده او واو یا یو ځای راغله نخستینا جنسا ساکن یو پکې پیته ولګا نخستین څه معنا اول پکې ساکن یا یو پکې ساکن ورکی نخستینا جنسا ساکن از بدل از کی نه بوت او دا بدل هم د کوم شي نه راغله آن وورا یا کړه واو په یا سره بدل کو یا په یا چې مدغم کو نو دوی جون پیته فضیا واقع خدا ته شو متمکن یا واقع شو فاطر شو متمکن کې او ما قبل د دې چې مضبوط مزمه ما قبل را شو په کثر بدل کړل زمد ما قبل په کثر سره بدل کړ دعو دعو جنہ دعیه شي پس زمه ولا تتاب ولا زمه هم نیز په کثر بدل کړل دا په کثر سره بدل کړل وجه د مناسبت نه دعیه مدتی عین کسره هم د یاد او جن مناسبت او جن د عین زمه هم د یاد مناسبت او جن په کسره بدل کا او د دال زمه د عین مناسبت او جن په کسره بدل کا په کسره سره بدل کا قانون د دال او د تعلیم ولا قانون د قانون کو پر دې وجوبي مطلب او مقصد دا دی چې هر هغه وو چې لازمي او غیر بدل د حمدې نه نیو راغلی او پاتې دي چې متمکن کې راشي ماقبه د دې مضموني یا ماقبه د دې نه وایي ماته ځای دی او په جمع کې به دا په چا سره بدلېږي یا سره بدلېږي او مفرد کې معنی د اعلان نه دی مفرد کې د اعلان نه کیږي ځکه مگر هغه وخت چې ماقبه د دې بل ول مکاري نو قاعده دا د عدل والا قانون دی د قاعده حکم دی وجودي عدل دا پاتل کیږي چې والا کا عدل پاتل کې عدلو وینو عدل پاتل کیږي چې عدلو وینو مطلب د دې چې واو عدلو یا عدل واو راغی باقي څه غیر متمکن دي مخکې چې زما وا نو دا وو په یا سره بدل شي چې څه نو عدلو یې اصل او تعلیم تعلیم فاصل کې تعجو ونو تعجو ونو نو ورا د تاسو چې څنګه په تمثيل کې مخکې کې زما او په یاد سره باندې کوم تعلیم یا ما قبل زما په کتري سره باندې کوم تعلیم چې جوړ یا زما په یاد سره هم ورته ولا اسما ساکنه په مابین یو د نوتیا او حذف متعلق قانون دی یا مسدد او یا مخفف والا قانون د قانون حکم دی جوازي دا قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی چې الک فاقد نشي متمکن دي کله یو هر مظلوم وي مزمه د دې په کتنې سره بدلي کې وجوبان او کله هر مظلوم وي نو الک بیا به اول چې کوم زمه ده او په کتنې سره بدلي وجوبان او چې کوم غیر مستقل دی په جوازم قانون د لم يقع لم قد ولا قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب دا دی هر هر ملت کې واقع شو نه بعد ملت واقع شي پاتې د مضارع کې بدل از حمزه نه باسه دا بدل د حمزه نه راغلي کله په دې باندې حرف جوازي داخل شي او کله چې موږ د دې لپاره مضارع معلوم جوړو دا په حدیث کې فاصله قاعده د لتعاون او لتعین ولا قاعده د قاعده حکم د وجوبي مقصد د قاعده د کله استقام ساکنین علی غیر حدیده د ساکن اول غیر متا او د جمع هغه تب حرکت د جمع ورکوي چې وجوبان او که ساکن او ساکن اول غیر متا او د جمع دې تب حرکت د جمع ورکوي چې وجوبان اوس په دې قاعده باندې یو تعیا دا او د فتوا والا او د تقوا فعلا په قسمه دي فعلا اسم چې د فعلا اسم نه په ضمه د فاصله دا غي لام کلمې ورسي نو دا و په تاسو سره بدلی قیاس لکه تعیا دا په تکي شی و دعوا و ورا په مقابله د لام کلمې د فعلا اسم کې نو علاقه دا و قیاس سره بدل کړو دعوا یا او کچته دا فعلای کوم چې واقع یا واقع شي کوم مقابله ده نه کوي د فعلای کوم چې دا یا په خو سره باندې کې لکه تقوا تقوا دا په څه کې شي وو تقیا او تق یا یا را کوم مقابله ده نه کوي د فعلای فعلای په فصیل په سره دا یا خو سره باندې کوم چې جوړ شو تقوا دنیا دا په څه کې شي وا دا دنیا په څه کې شي وا ټول واو واو هغه ټول قابلیت لري کلمې د فعلې دي کې واو په یا سره بدل شي دنیا شي قاعده د دعیا او تقوا او تقوا ولا قاعده خالي حکم دی وجوبي مطلب د قاعده دا دی چې واو لام کلمې فعلې دي هغه واو چې واقعي قاعده د لام کلمې دي فعلې دي دا په یا سره بدل شي او هغه یا ويا ايات واقع كلام قلبي ده فعلا في تفصيل فاصله